الرحمن الرحیم اولم ير الذين كفروا ان السماوات والارض كانتا رتقا ففتقناهما سوره انبیاء دی زیات زور پکې په اصلاح د عقیدې دی خاص کر مسله د باس بعد الموت چې دوستانو د مرګ نه پس بیا را ژوندي کېدل دي د ځنې خلکو ذهن کې دا مسلې چې یو سړی مړ شي خاورې شي خاورې بادونه یوسي او اوبه یوسي دا به بیا څنګه را ژوندي شي دا خو عقل نه بار ده په دې صورت کې قسمه قسم طریقو سره دا مسله بیانېږي نن بیان دی د قدرت د الله الکه د الله قدرت دومره دی تاسو لږ وګورئ داغه د قدرت نظاره وکي داغه قدرت ته دا خوري را یوځای کول او دا ارس دغه کول ناس ما دغه د ګران خبره نه ده دا معمولی ده الله د دین ګران ګران کارونه کوي هغه وته ګران نه دي نو دا معمولی بس ګران شي اولم يروا اولم ير الذين لفظي معنی دا ده آیا ندی لیدلی هغه خلکو خو دلته ذکر د لیدلو دی مراد ته علم دی ښه ځکه چې لیدل سبب د علمي چې ته چاته وګورې نو معلومه به شي درته اولم یر الذین آیا معلومه نه ده هغې خلکو ته اولم یر الذین آیا معلومه نه ده هغې خلکو ته کفرو چې هغه کافران دي دې کافرو ته دا معلومه نه ده چې دوی وای مړې خوري شي دا خورې و بیا څنګه را جمع کی دوی ته دا معلومه نه ده ان السماوات والارض چې یقینا اسمانونه او زمکه کانتا او دا دواړه رتقن خطه رتقن انخطه اسمانونه او زمکه سره انخطه وي ففتقناهما نو من کلاو کړه دا دواړه الله تعالی چې اسمانونه یو ځای کولی شي او بیا ځان لکولی شي او بیلولی شي نو زما او ستا خاورې را جمع کولی بیا نشي ان السماوات چې چې یقینا اسمانونه والارض او ځمکه کانتا او دا دواړه رتقن انخته ففتقناهما نو من کلاو کړه دا دواړه انختیو کلاو میکړه څه مطلب ځنې خلک د دې دا مطلب وای د اسمان او ځمکه سره دواړه انختي وې داسې داسې نو بیا الله د ځمکه ښکته کړه او اسمانونه پاس کړي نو بیا داسې شو دا بل اسمان اوچت شو دا بل داسې شو دا بل داسې شو منځ کې دونه کلاواله راغې چې د دوو اسمانونو منځ کې 1500 کاله مزلي دا دغه دی د سزمکه دا د زمکه طبقه ټوله سره انخته وي الله د وو ورځمکه سره کولاو کړ بیا دیا د خیال دی اسمانونه او زمکه دواړه سره سوي رتخن انختیو ففتقناهما نو مونږه کله وکړه دا دواړه دا دوه مطلب شو ځنې خلک بل مطلب دي هغه محاوره وته وي محاوره تاسو وایې کنه پلانې سړی سخت دی شوم ستې روزي نه پلانې سړی کولاو دی هلکه داسې هر څه ته نه کېږي دلته هم دا دی تاسو څه زمانه داسې وه چې د اسمان د طرف نه بارانونه نه راورېدل اسمان خطې او شومو لاسونه یې نښتي وو څه راورول نه ځمکه نښتې وه څه یې کول نه ډاګه به وه بیا الله خپل فضل وکړ نو بارانونه شروع شو چې بارانونه شروع شو نو اسمان نه بارانونه را وریدل شروع شو دا د هغه لاس کولاویدل شو او د ځمکې نه راختل شروع شو دا سبزیانې او دا دانې او دا یو شی او بل شی دا نه مزاری استاد وی دا دویمه معنی صحیح ده چې کافرانی ویني نو وی دوی نه دی کتلی چې اسمانونه او ځمکې کانتا و دا دواړه رتقن ښه ففتقناهما نو مونږه کولاوالې وکړو نو مونږه کولا وکړه دا دواړه دا یو بل وجعلنا من الماء او مونږه پیدا کړی دي د اوبونه کل شی ان هر یو شی حی چې ژوندې دی دا څومره ژوندي شیونه چې دي دا ټول می پیدا کړی دي د اوبونه نو یا خدا مطلب دی چې دا غوی تخم وبوي او یا دا مطلب دی چې پیدا کړی می د اوبونه دا دی چې بغیر چې دا غوی جون بغیر د اوبونه نه تیریږي افلا یؤمنون ایا دا خلق ایمان نه وروړي وجعلنا فی الارض او ګرځول دي د الله د قدرتونو بیان بل الکه دی غرونو ته مګوره د ساسو د وطن غرونه الله دا غرونه په دې ځمکه واچول نو غرونه پیدا کولی شي په ځمکه باندې اچولی شي او موتا بیا را ژوندي کولی نشي وجعلنا وجعلنا فی الارض او ګرځولې دي مونږه پزمکه کې رواسیا غرونه محکم وجعلنا ګرځولې دي مونږه فی الارض پزمکه کې رواسیا غرونه محکم دا محکم غرونه مې په دې ځمکه ولې واچول ان تمید بهم د دې د پاره چې د ځمکه نه خوځي په دوی باندې وی الله چې زمکه پیدا کړه حدیث کې ودا تراشی نو خوځیده لکه زنګو نو الله پیدا غرونه واچو لکه د میخونو په شانتي لکه سپک شي خوځي او چې درون شي کنه بیا نه خوځي د باران کې تاسو سوزکی چې په چړې خېجوي نه خېجي او ویلکه چې رس ورته کینه پکې وسو کسان نو بیا خشي او فج فجاج جمع د فجون دا فج کلاو لارې ته وي تاسو وایې لوی روډ نو نو ګرځولې دي منګه په دې ځمکه کې فجاجن سبولن کولاو لارې دا کولاو کولاو روډونه اوس چې تاسو زه دې طرف ته داسې بیا د الخات ته زه ګورې هلته کې لوی روډ دی من کې دوه من د دوه غرونو منځ کې الله لار پریښې ده چې پېښور ته زه د خیبر کې زه د غرونو کلا او لاره د الله د لاره پریښې ده زه د ته خوشې کړی دی چې لنډي کوتل خلکو په دې بځې فجاجن سبولن کلا او لارې لعلکم تهتدون د دې د پاره چې تاسو لارې عمومي خپل مقصد ته دا خود الله قدرتونه لیکن کافران سکی وهم او دا کافران چی دی عن آیاتها د نخو د دې اسمان نه معرضون مخګرځون کړي خزه چلو دا وګورئ وهو الذي الله غزاد ته دا اوسه پورې چې شپه وه دا چا راوستې وه دا چې اوس ورځ راله دا چا راوسته وهو الذي الله هغه ذات دی خلق الليل چې هغه پیدا کړی د شپه والنهار او ورځ والشمس انور والقمر او سپومۍ دا چې څومره ستوري دي دا ټول الله پیدا کړی دي کلن دا هر یو کنور دی او کس پومې ده فی فلکن پاغ خپل اسمان کې یسبحون په تیزی زی نور په خپل لار په تیزی رواني اسمان په خپل لار د غل سپومې په خپل لار په تیزی رواني هر یو چې دی فی فلکن پاغه خپل اسمان کې یسبحون په تیزه زی کافر وبوي زمړه نعوذ بالله لګوته انتظار وکي ښا بس یو حادثه به راشي په هغه حادثه کې به دی ختم شي موږ به اخلاص شو یا لکه د بل چا د مرګ هغه مه کوه چې خدای پلانې مړ کې او ختمې کې ولې چې هغه مړ شي نو ته به همیشه دلته وما جعلنا لبشر او موږ نه دی ګرځولې د هیڅ یو انسان د پاره من قبلک الخلد مخکستانه همیشه والی ستانه چې مخکې څومره خلک تللی دي په هغوی کې یو هم همیشه نه دی راغلی دی دنیا ته او بیا د دنیا نه تللی دي انبیا هم داسې دي راغلی دي بیا دنیا نه تللی دي نه دی موږ ګرځولې لبشر د پاره د هیڅ یو انسان من قبل کا مخکستانه الخلد همیشه والی دی وای زدا به مرشي مونږ به خلاص شو نو افا امتا آیا کچرته مرشوي آیا کچرته مرشوي نو فهم الخالدون نو دی به همیشه ابو جهل به وی نعوذ بالله رسول الله به مرشي مونږ به خلاص شو هغه د رسول الله نه مخکې لاړ ختم شو رسول الله په عزت باندې د دنیا نه لاړ او هغه په عزت د دنیا نه لاړ کل نفسنا هر یو نفس هر جاندار ساواله کل نفسنا هر یو نفس هر یو جاندار ساواله شي زائقه الموت هغه سکون کې د مرګ دی دغه د مرګ د اتراخنه دی دا غړت چې وکړي د اخر کې وایي ساه ترې ووته دا د مرګ تراخه به هر څوک نه ده کوي څه کي دا به راځي یا په غریب به هم راځي او په مالدار به هم راځي کل نفس هر یو نفس هر جاندار ذائقه الموت هغه سکون کې د مرګ دی الکه مرګ راتلل او مړ کېدل دا د انسان ناکامیابي نه ده ښه اصل شي نه مرګ پروا کوي او نه د ژوند پروا کوي پروا د دې کوي چې نن دا څه حالات دي دا ټول زمونږ او ستاسو لپاره امتحانات دي ونبلوکم او مونږ امتحان کو ستاسو بشر په شر والخیر او په خیر کله درته داسې کار وکم چې ستاسو فیدی کله د لدسې کار وکم چې هغه تاسو ته نقصانی دا نقصان را وستل او د فیدې کار را وستل دا صرف امتحان دی ښه ځکه چې تاسو وایې چې مقام چې دی الله ته چې نږدې کېږي نو په دوو شینو به نږدې کېږي په شکر او په صبر په مصیبت کې صبر په خوشحالو کې شکر بس دا یو دغه امتحان دی او چې څوک دا کوي نو کامیاب دی او کنه دا کوي استاد صاحب وي چې په مړی دی وشو نو په مړی کې جړاګانې او ویرونه او په ودونو کې څه ډزې او غوبلې نو دا هغه نه ښه شی نه دی استغفر کوشش کوي ودونو کې ډزې مه کوئ د الله یو لوی خوشحالي د باندې راوستې ده داسې اعمالو کې چې د هغه اعمالو د وجې نه الله تاسو باندې نور خوشاله امر ولي ګوره دا تاسو باندې چې دا کمی خوشاله دي که الله د باندې نور راوستې نو دا به د نه شي نو دا ډزې مزې او دا مکه کله نه کله دا ذریعه د شرم مي اساس خبره نه کوم دی دغه لپاره هم چې دا بد شی دی دی دغه کې دا د جمعې په شپه باندې دا پریدي ډیر راغلی وو د مرکز ته قومونه راغلی وو قومونه او دلته خواته ډزې راتلې پړقه پړقه او پړقه پړقه نو دا په قومي حیثیت باندې دې اپریدو وی چې دا څنګه خلک دي ورا د تیران راغلی او بازار نه راغلی او دلته ډزه او غړپه او ډزه او غړپه چې دا دومره د دې دین د دغه خیال نه ساتي نو ما وی په قومونو کې سړی و شرمېږي او دا سله خدای چې بې ځایه دغه کوي نو وی چې دا خیر شه د ترازی دا شر د ترازی دا بل شی نه دی دا صرف دغه امتحانات دي چې په شر کې او په مصیبت کې د صبر وکړو الله به د باندې دروازې د نعمتونو کولو کی خو که په نعمتونو کې د خرمستی وکړه نو الله به د باندې د مشکلاتو دروازې را کولاو کی و الینا او خاص مونږ ته ترجعون تاسو به واپس کړئ شئ بیا الله خپل پیغمبر علی السلام ته تسلی ورکړي و اذا راک الذین کلچوینی تعالی هغه خلق کفرو چې هغه کافران دي یتخذونک دوی نه نیسي تعالی الا هزوا مگر پټوقو پیغمبر علی السلام به چراغ داسي او دې سردارانو بولید نعوذ بالله وی خانو دا الله پیغمبر راولېګو نو الله ته بل څوک نه ملاوېدل پکار خدا و چې د مکی یو غټ سردار را لېګلې وي یا د طایف یو غټ سردار را لېږلی وي یا لکانو سرداران د دین خدمت نشي کولی هغه د خپل سردارې خدمت کوي د خپل نوابې خدمت کوي دا خو هغه سړی کوي چې چا کې اخلاص یو نه سردار یو نه نوابي حقیقت هم داسې دی طالبان له چې تاسو مدرسو لور شي ټول غریبانانی د سردارانو د نوابانو دغه پکې نه زامن پکې ني و اذا راك الذين کله چې ویني تعالی هغه خلک کفرو چې هغه کافران دي دا ابو جهل او دا بل یتخذونک دوی ننسی تعالی الا هزوا مگر پټوقو څنګه دا نو دا زمونږ د خدایانو بد وي دا اهاز الذي آیا دا هغه کس دی دا هم د سپکاوي الفاظ دي اهاذا الذي آیا دا هغه کس دی یسکرو چې په بد یادی الهتکم ستاسو خدایان دی وی چې لات سنشي کولی او منات سنشي کولی او عزا سنشي کولی نو دی یادی ایا دا هغه کس دی چې په بدو یادی الہتکم استاسو خدایان وهم بذکر الرحمن او دی چې دی په ذکر د مهربان الله هم کافرون دی کافران دی رسول الله بچ رحمان ذکر کنو دی بوی و مر رحمان رحمان لا سوګ دی بیا کله به وی و ما نعرف الرحمن مون خو رحمان نه پیژنو الا رحمان الیمامه اغه د یمامه خر مسلمه کذاب به خو اغه رحمان دی چې مونږ له دانی را لیږي خلق الانسانو پیدا کړی شوی دی انسان من عجلو د جلتینا عربو دا محاوره ده چې کوم انسان کې یو صفت غالب او ډیری خلک وای دا چې چا کې غوسه ډیری وای دا د غوسې نه پیدا دی چې چا کې چې دی سخاوتي وای دا د سخاوت نه پیدا دی چې چا کې شموالی وای دا د شموالی نه پیدا دی چې چا کې یو صفت غالبی خلک هم هغې نامه ولګ دي نو انسان کې دا صفت غالبه دی چې سوچ په انجام نه کوي جلدی پکې ډېره ده نو خلق الانسانو پیدا کړی شوی دی انسان من عجل د جلتینا سأوریکم زر دیش زبا اخیم تاسو تا آیاتی نخی د قدرتونو زما سأوریکم زر دیش زبا اخیم تاسو تا آیاتی نخې د قدرتونو زما فلا تستعجلون تاسو طلب د جلته مکوي زمانہ چې عذاب راولا ويقولون ويدا مشرکان متا هاذا الوعد کله بيدا وعده د عذاب دا باس بعد الموت بکلی ان کنتم کشریه تاسو صادقین رښتونی خدایم په خیر کې هغه کله چې قیامت راشي هغه تاسو لیدلې نه دی که د قیامت حالات موس لیدلې وي نو تاسو به طلب د جلتې نه وی کړی لو یعلم الذین کشر معلوم شي کشر معلوم وی هغه خلکو ته لو یعلم الذین کفروا کشر معلوم وی هغه خلکو ته کفرو چې هغه کافران دي که دوی ته معلوم وي څوک وته معلوم وي حين هغه وخت حين هغه وخت لا يكفون چې دوی ببن نکی لا يكفون چې هغوی ببن نکی عن وجوههم النار د مخونو د مخونو د هغوی نه اور ولا عن ظهورهم او نه د شاګانو د هغوی نه ولا هم ينصرون او نه به د هغوی سره امداد وکړي شي که دې کافرو ته هغه حالت معلوم وي چې الله دوی جهنم کې ورواچي او دا لاسونه ولا تړلي او دا په مخ باندې لمبې راځي د مخ نه دا لمبې نشي منې کولی دا شای لمبې وهي شام نشي منې کولی په خپل هم زور نی او نه ولا بل څوک په امداد راځي نو دا لو حرف شرط دی ښه که معلومه وي هغه خلکو ته چې کافران دي هغه وخت چې دوی به بند نه کي د خپلو مخونو نه اور او نه د خپلو شاګانو نه که دا ورته معلوم وي لمستعجلوه لمستعجلوه نو دوی به طلب د چلته نه وی کړي ولې هغه کې سپن الله په عذاب کې نعوذ بالله صد چې پراټې را زړند دي چې سړی غواړي بل تاتيهم بل کرا بشي دا قیامت دوی ته بختتن اچانک فتبهتهم نو حیران به کې خلی به وازي وزي چې وای داسې دي فلا یستطيعون نو هغوی به طاقت نه لري ردها د واپس کولو د هغې ولا هم ینظرون او نه به هغوی ته مهلت ورکړی شي رسول الله صلی الله علیه وسلم خو په الله باندې ډیر ګران دی او چې دا خلک په عذاب کې دا په پیغمبر اسلام باندې الله باندې ډیر ګرانی نو الله خپل پیغمبر ته تسلی ورکړي چې خیر دی کنن دا نا اهل خلق راځي او تا پورې ټوکی کوي دا څه نوې خبره نه ده ښه ولقد استهزئ یقینا ټوکی کړی شوی دی برسل د پیغمبرانو پورې من قبل کا مخکستانه نوح علیه السلام پورې بیا ټوکی نه کولې سان جامې شو هود علیه السلام پورې بیا ټوکی نه کولې سان جامې شو صالح علیه السلام پورې بیا ټوقې نه کولې سان جامې شو موسی علیه السلام پورې بیا ټوقې نه کولې سان جامې شو فحاق د حاق یو معنی دی راغې او د حاق یو معنی دی ګیره کول فحاق بالذین نو راغې پاغه خلکو سخرو چې هغوی به ټوقې کولې منهم د دې کافرونه په کافرو کې چې کوم خلکو د رسول الله پر ټوقې کولې راغې په دوی باندې ما د فاعل کې هغه ما هغه عذاب کانو به یستازئون چې هغوی به د هغې پورې ټوقې کولې د حق معنی یو دی راغې او یو د حق معنی کوي ګیره وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و اصحاب اجمعین اللهم وفقنا لما تحب وترضى واجعل اخرتنا خيرا من الاولى یا حی یا قیوم یا ذل الجلال والاکرام دعا وکړه الله دې یا الله خپل فضل او کرم په موږ باندې رب خپل رحم په موږ باندې وکړي رب ته زموږ د حالات اصلاح وکړي رب خپل توفیق زموږ سره شامل حال کې د خپل عظیم کتاب صحیح پوهه را تراکي د خپل خوږ پیغمبر اسلام په حدیث هم رز صحیح وای کی رب د قران او د حدیث اتباع زمون نصیب وګرځي رب ته زمونږ تمام زندگی تمام اعمال د خپل عظیم کتاب پرانا کې رب د قران مجید او د احکام خیر او برکت مونږ له دنیا کې راکې آخرت کې راکې خپل ملګرو ته دعاګانې وکړي چې الله دوی سره ډیر خو کې الله دوی له دې راتلو د دې کې ناستو دنیا آخرت کې الله اجر ورکړي دا معمولی کې ناستل الله زموږ د پر ذریعہ د سعادت د دنیا او د آخرت وګرځي الله پاک سره زموږ تاسو خپل بچو خوشاله کی په حلال کاروبار کې راته الله خیر برکت د زړه سکون اطمینان نصیب وګرځي د هر قسم پریشانونو الله زموږ استاد حفاظت وکړي بیمارانو تم دعاګانې وکړي چې اهل اسلام سونه بیمارانی رب ته وته شفا کامله ورکړي رب ته وته شفا عاجله ورکړي خاص کر د مجلس کې کوم ملګری بیمارانی کورونو کې بیمارانی زنانه ماشومان بیمارانی او وی تم دعاګانې وکړي چې الله صحت عاجله کامله مستمره وته ورکړي مرګری په سفر باندې تللی دی هغه تم دعاګانې وکړي چې کامیاب خپل وطن ته صحیح او سالم خپل وطن ته الله راوړي وصلی الله تعالی